صفا ورته وایا چې دا حق دې ستاسو د رب د طرف نه اوس چې د چا زړه غواړي نو ودی منی او چې د چا زړه غواړي نو انکار دی وکړي موږ د انکار کوونکو ظالمانو د پاره یو ور تیار ساتل دي چې داغي ګیرا داغوی نه راچا پیره شوی ده دا هل تک هغوی او بغواړي نو هغوی لبا داسې او بو ورکړي کیږي چې داغه تیلو د ویخ د خيري پشان وي او داغوی مخونه به ورتوي ډیر خراب سجده دسکلو او ډیر خراب زیده د آرام